احادیث خلیل دی او ترغیب هم ډیر دی د فقاو اختلاف دی پنه جاری د بحر باندې تسمیه ابتدا د وجوب کی واجب ده مصنوعه طریقه ده امام مالک هم دا د زوایر صدې تسمیه ته فرض وایي ها کو حالت د نسیانو نو دا ثاني حقیقت دا دی چې په تسمیه کې ډېر حدیث دی او ډېر ترغیب دی بنابر هر تقدیر پکار دا ده چې تصمیم نیول شي او دې حدیث کې راځي حدثتني جدتي انها سمعت اباها يقول سمعت رسول الله اسلام دا پلار د سعید بن زید په عشره او مبشره کې دی مراد د زید نه هغه زید دی کوم چې د جاهلیت مسلمانو زید ابن عمرو بن فیض ترکت الله تبع العزا جميعا كذلك يفعل الجليل الصبور دا شارع دی جده دا د عدد د دین اسماء دي لا صلات لمن لا عضو له ولا عضو لمن لا مسکو صلی الله علیه اگر چې د شکل اول شروع نه دی برابر ځکه چې شکل اول کې حجاب سورا کلیه د کبرا دی دلته حجوز اول ثاني دویم کې سره دی دا رقم د احمد بن حنبل حسن بصری دا مسلک دی او دا مسلک د امام مالک هم دی چې څوک مذکری اچې متیاد نه نو به نسیان وځي وای ها وخالفهم دا جمهور مسلک دی خبره خو بده وشوله چې تسمیه پاتې شوله خو وقت طهر بوضوعه پاک شه په اوداسه مونږ کیږي دا مذکور ترغیب چې لا صلات لمن لم وضوء لها ولا وضوء لمن لم يسكن الله د دې تفقیق په باندې محمول دی په نفي د کمال باندې کامل وضوء دی چي که د دې او داسه نه وجوب تسمیه که د دې حدیث نه وجوب تسمیه معلومیږي خو عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پاتې شوی دی په بې او داسه باندې به تسمیه نه ویل ذکر به نه کوو اوس په ابتدا د وضو کې چې څوک تسمیه وایي خو داسه نه شوی نو دا خو بیا د صحیح باندې تسمیوی دي واحتجوا بما ذلك په دې حدیث باندې انه سلم على رسول الله صلی الله علیه وسلم يتوضا فلم يرد عليه رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورنکړ صدا او داسنه فارغ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما له نه منع کړی چه په رد د جواب وکړم په تا باندی لیکن ما نه ښول چه ذکر د الله وکړم الا علی طهارت منګر په صفای باندی په ای فضا کی څنګه یو څوک تسمیه وایی دی خو په طهارت نه دی ففی هذا الحدیث ان رسول الله اسلام قد هان یذکر الله الا علی طهارت او رد سلام بعد الوجود الذي صار به متطهرا ففی ذلک دلیل انه قد توضا قبل ان یذکر اسم الله علیه دا وګس کړو قبل ان یذکر اسم الله نو طهارت د غیر د تسمینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شو دا وسل عظیم راوته هر کله چې دا حدیث هم شو مخکنه حدیث هم شو چې لا وضوء لمن لم يسكت عليه و اعتبار ظاهر خدا تعرض شو کله چې احادیثو کې تعارض راشي په هغه کې یا ناسخ منسوخ پیژندل غواړي یا پاکي ترجیح او یا پاکي جمع چې دا هم نشي به توقف شي اله ما دون بل څه ته برځي دی جمع کوي په دې شان سره چې فی نفسه او دس وشو البته کمال په دې کو چې تسمیه وی الله عزو لمن لا يذكر لمن لم يذكر اسم الله عدد لا فارد نفس کمال دی کمال دی داسې نه چې دا پایله د نفي د نفس شی ده چې نفس اودس ونشو نه اودس وشو لیکن څه ونشو کامل اودس ونشو لفظ د لا کسي زمانه دی پار د نفي د نفس شیم راځي پار د نفي د کمال هم دی دې کې شک نشته چه ته ویلی دا خو پاره د نفی د کمال دی وی څه باعث دی په تا چه دا د نفی د کمال دی ته ورته قرینه ګرځی اوس باعث دا شو چه په احادیث باندې عمل شي یو حدیث بغیر د عمل نه پاتې نشي هغه حدیث چې بغیر د تسمین او د شوه دی هغه په دې محمول شي چې نفس او د شوه او هغه حدیث چې هغه کې یو داس نه کیږي معنا کامله د سنو شو آیا بکان قول لا وضو چې پاره نفس د نفس شي شي ها قل لكل احد ذكر وعليه خلقه وانما اراد بذلك انه ليس في نفسه متكان في محسن في نفسه دلته اوس ليس پار د نفي د نفس د کمال هغه کنه کامل مسکین دا نه دی چې ونه دونه واپس کوي بلکې کامل مسکین هغه دی چې دا نسو پیجنې سفید سفید پوش مسکین دی سفید پوش ځکه چه دا پیشاور مسکین دی چه دا کم مسکین وی چه دا اس پیشا دا کرده دی ها او دا اوس سفید پوش مسكين دی اصطلاحات یادوي ته پوزیشن نه خرابې او وګي هم دې څوک پیږي هم کامل مؤمن نه دی چې دا شپه په مړه تیرې او ګاونډي وږي نو دا مقصد نه دی چې نفس مؤمن نه دی نفس مؤمن دی خو کامل مؤمن دی واه په مقابله د یزید بن معاویه کی به د عبدالله ابن زبیر دا یو طریقه کار وه چه ده به په پولیسو فوجیانو په نوکرانو باندې خرچه کمه کوله ابن عباس خو سمرګره رشته کې هم لکه عبدالله ابن زبیر چې د زبیر ابن عوام زوی او زبیر ابن عوام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی د صفی زوی دا مقصد نه دی چې دا د څه متوجه نه دی چې ګنې دا به د سین نه دی وته او دا دا د چې دې په دې باندې جواز صلات نشته ولكن اراده انه ليس متوجه وجود كاملا في اسباب الوضوء الذي يوجب الصواب فضيله قرب اليه چې موږ قیاسي طریقې ته ګورو او تتبع ته ګورو نو د دې سابق او د لاحق علاقه د وجوب نشته او یره علاقه د انبغاش ده څنګه به موږ تتبع تعالی شکو کنه نو د دې سابق او د لاحق علاقه د څه نشته دی د وجوب نشته او غیر علاقه د هم بغاشت دی نه یاد دوز لخمی ویو کنه او استاد سابق لاحق دی نه سابق به تسمیه ویل کیږي لاحق به سوي وضو طهارت او بیا مې دې چې علاقه د وجوب نشته بل تعبیر مې څنګه وکړم ان بیا غاشتا په تتبع په تلاش باندې علاقه د وجوب چې نو یا په یا قبول کی یا علاقه د رکنیت وی یا د اظهار ملت وی نه دلته علاقه د ايجاب شته نه علاقه د رکنيت شته نه علاقه د اظهار ملت شته سيد نصيب خو اجر او ثواب دی دغه ته علاقه د انتقاء وایي به په نه کوي ها سابق لا حق على قد وجوب چرته وی کله وی یا د ایجاب وی یا د رکنیت وی یا د اظهاری ملت وی دا یو نشته بلکې علاقه او صدا د اجر او ثواب فثبت بذلك الوضوء بلا تسمية يخرج المبتدئ من الحدث إلى طهارة لكن كامل هذا صنف وما وجه ذلك من طريق النظر فإنا رأينا أشياء من تبتع أشياء معلومة لا يفعل فيها الا بکلام چې پاکي دخول په کلام باندې راځي خامخ واجب دي من العقود يعقدها بعض الناس لبا چې ځنې خلک د نور ساقب کوي به شلا یاره شلا نکاح شخلا شو ماش بذالک دا پلانکۍ د پلانکۍ لور په نکاح صحیح تا قبوله کړه او یې ما قبوله کړه دا مال دې ما ته بېرته راکړه د ځان د ازادولو لپاره او اوس دلته علاقه د ایجاد د مقدم او د لایق کما علاقه ده علاقه د ایجاب نو کانت الاقوال منها ایجاب بیا به تاسو ووایئ چې ایجاب څه ته وایي ایجاب قبل اول د متأخرین ته وایي څنګه تعبیر دی ها دایمي ګاله چې قبول ساتل شي او چې قبول سنې طرف شي په نفس ایجاب باندې عقد کامل متصور کول دا د مجانینو کوي نفس یا باندې عقل څه کامل متصور کول دا د طالب جان نکای طالب د باچا د فخشي و به بازار کې شاهي سودا کول زه پالنګ غستو چې هغه د باچا لور ته ودی نو هغه دوکاندار ته چې دا خو د شاهانو پالنګ دی استاد جي ته په دې څه کوې؟ وې د باچا لور ته وضوم کړ یې درکوي وې زما طرف نه ایجاب شوی دی قبول اسان دی د عقل یو جز تام شوی دی جز ثاني چې دی د دې اکمال به مو دې ته څه خو خیر من اول حتی په کوم کې چې دا سر کوي چليږي پکې فين قال قائل دی ویل کې په علاقه د ایجاب او د رکنیت نشته نو علاقه به د اظهار ملت وي څنګه تعلیم په دې باندې به څوک بغیر د دینه مسلمان نه متصل کی فین قال قائل فین قال راینا ذبیحه مونږ ته معلومه ده مذبوحه لابد من التسمیه عندها چې دا د دې ذبح د هغه ملت والا کړې ده چې هغه تسمیه وایي چې هغه مسلمانان او کتابین دي هغه څوک دي ان من ترک تسمیه تاریخ متامیه لنه لا تکل قلقت تنازع الناس فی ذالکا فقال بعضهم توکلو قال بعضهم لا توکلو اما من قال توکل فقط کفین البیان داغه بیان خو مخ کړه دی له قوله داغه بیان نه کافی شو زکه چې د دې په باندې دا تسمیه په ذبیحه باندې هم لوکل لازمه نشو واجب نشو فرعنا من اسباب صلات الوضو منګ ته پاس باب وضو کې او د سم معلوم دي ستر العورت معلوم دي ستر العورت کېږي اگر کو تسمه چانه وی دي نو وضو ولې نه کېږي څنګه تعبیر مې کو نو وضو فکان من ستر عورته احادیث هم دي دي داري قدسي کې شته دي په نور کې دي چې تسمیه ویل شي ته طهور د کل بدن دی چې تسمیه ونه ویل شي نو طهور د اعضاء ده په دغه خدای ټیم دې نه خدای ګرمي ده